بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه فصل فيما يقسم وما لا يقسم مسائل د تقسیم دا مختلف انواع ته تقسیم شول نو تاسو ته یاد شو چې دا مسائل د قسمت دا دوه قسم دي یو هغه چې هغه قابل تقسیم وي او طرفین ونه فائدہ اخیستل شي بل هغه چې قابل تقسیم نه وي او طرفین ونه فائدہ اخیستل نشي او که څوک منکر وو نو قاضي او پاغه باندې جبو کې جبرن علامن ابا لأن القسمة حق لازم دا تقسیم یو حق لازم ده فيما يحتملها فأغا لك وایا زمکه مشترکه کی یحتمل چې احتمال پکې تقسیم وي کله به قاضي تقسیمي دا حق کله لازم ده عند طلب احدهم وقت مطالبه د قسمت کې یو د دې شرکاو علامه بینه من قبل بنا پاغه تفصیل باندې چې مخکې لکه بیان کړ پښتو پیږي چې یو جنس نه دا به قاضي الکه وای ها ور تقسیمه یو سوسه پیر کال ينتفع احدهم کده سو چې زمکه دوه کسانو منځ کې شریک و خو دا یو خډه را او د بل دوه رقم و چې بالکل فائدې و نه اخیستلې نشو اوس به قاضي تقسیمه کې باندې تقسیمه او کته تفصیل نه پکې نو د متن والا مسله دا ده چې کچرته مطالبه د تقسیم کثیر وکړه صاحب الکثیر نو بیا د قاضي ولا تقسیم کړي کله دا خو خره جزو د خپل حق نه فائدہ واخلم او فائدہ پکې ممکنه اهم نه د قسمه کې ډیره ټیک شموله بغیر شرکت تغیر نه وزه فائدہ اخلم اوس مکیم قابل تقسیم نو انتفاع مو نه اخیستلی نو بیا به تقسیم ولی شي او کچرته صاحب القلیل مطالبه د تقسیم وکړه د قاضي ولا تقسیم نه کوي ولی ځکه د دو پر تقسیم کې پایده شته نه او به تقسیم پایده شته کنه شته څه خپل څه خور ترسي نو معلومیږي د خود غرض ده او د کې د تعنت اراده ده سرکشي اراده ده ضرر ورکې دي صاحب الکثیر چې ساو کثیر مطالبه نه کړو دوی خو به په طریق الاولا ونه نو قاضي چې ناستا د خلکو د فائدې د پاره ناستا نه د خلکو ها د تاوان د پاره ضرر د پاره پوه شو مثلا اگر کاغه وای چې ما ته ضرر اورسوه او قاضي به ضرر نه ورسوه هغه ته ځان ته خپل ضرر ورسوه ځان ته منتفعون به د پیدا خستون کې د خپل حصے باندې او دا غواړي چې د لګي حصے هم د بل شریک را سره نوي یا د څه مسله او نو معلومیږي پاغي کې دا تقسیم اغا د نفي جهاد پکې غالب د زره جهاد پکې سره مغلوب فاعطوا بلا طلبه نو معتبر الشرعان طلب د صاحب الكثير ٹھیک سمولا او وستانی او صاحب القلیل کې چې مطالبه له تقسیم وکړه متعنق دا سرکش ده سره سرکش ته بي وقوف ته نه پويږي جاهل مطلق ده سره چای مطلق مو ته وای حمار مطلق ولا سورته دا حمار د دیناور د خپل پایله نه پويږي اوس خره 50 روپے خو ګټي یا جنسه نو سره لکه د باران طری ته درېدل هغه دا غي جناور سی کنه پښتو د باران طری تاسو ته موږ خلک ناو وای وای په ثاني متعنت دا سرکش دی متعنت تر کوي زر دې په معنا د سرکش سره فی طلبه په خپل طلب کې سرکه سمانه اي عالم لنفعه خپل فائدې ظالم بچی نه پوي متعلق دې ته طلبګار خواري کسي خپل ځان خواري ځګي خپل ځان خواري خلا یا طالبا لزلته تاسو هغه نقطه وانه کړی فلم يعتبر نو يدو الک دا مطالبه قابل اعتبار نه کدی لیونه نو قاضي ته خو نه دی لیونه ټول تقسیم کیږي ها وذكر الجساس دلته دوه نسخې دی ول نسخه کې جساس راغلی دی ابو بکر الجساس بل نسخه کې خصاف راغلی دی دا قول چې دا کوم رسته ذکر کیږي دا قول د جساف څخه د خصاف نه د خصاف هغه مخکنه د مثلا ولا قول باندې قول کوي وذكر الجساس على قلب هذا فقلب د دې باندې ان د دې په دا عکس باندې هغه یک صاحب القليل مطالبه او که تقسیم شي او که صاحب الكثير مطالبه او که تقسیم دي نكي ولي لان صاحب الكثير عند مطالبته يريد الاضرار بغيره لان صاحب الكثير ها عندها مطالبته يريد الاضرار ضرر وكول بغير غيره فلا يعتبر طلبه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام والآخر سائب القليل عند مطالبته التقسيم يرضى بضرر نفسه ده راځي په ضرر خپل ځان باندې د فيعتبرها طلبوه خوشي مسله باندې مثلا نو او کوی دی کنه او کوی او نن فلو یوان ورسېږي ور باندې اچھا جی اوس وی کنه سوي پوي چا چې مطالبه وکړه قاضي ولا تقسیم وقسم القاضي قاضي ولا تقسیم که صاحب الکثیر مطالبه وکړه ولې د تقسیم کې ځکه چې هغه لکه فائدہ غواړي مستقیل که صاحب القلیل لکه مطالبه وکړه هغه خپل د خپل ځان په ضرر باندې راځي چې دا چې زه وخت تقسیمون دی خپل ځان په ضرر راځي نو یو تور طلب چې دواړه ځمکه مشترکه وي نو دواړه فائدہ ورنه اخیستلی شي او کومه منفعت چې د ځمکې راوځي مثال په تور باندې د یو سینم اوس یوم دومره نه چې تقسیم کې د خپل یې سره څه واخل فائدہ واخل مال القسمه خو بیا هم لکه تختدي خامخا قاضي ته مونږ ته تقسیم نو که دواړه مطالبه کوي که یو مطالبه کوي قاضي ولا تقسیم خوش مسله ده یا رسول مسله که یو مطالبه کوي بل انکار کوي قاضي به ابي منکر هغه په تقسیم باندې مجبور نه کوي او که دواړه مطالبه کوي نو قاضي ته تاسو په خپل تقسیم کې زیاده تقسیم ځکه دا بلا فائدې کار څه کار ده بلا فائدې تاسو تقسیم کوم څه فائدې ده نو یو فائدہ نه اخیستل شي د خپل مقصوم نه نه بل فائدہ څه به بے فائدې کارونه نو کوم نو زه بے فائدې کارونه په دل ته چا ها کنه ولې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دفتر کې ناس حضرت علی ورته راغی ما سلطان خبرې سره کول یاد نه چې کله دا مسلمانان د اجتماعي امور خبرې خلاصې شولې حضرت عمر د غالبا هغه د چراغ من مړی استقالین ته دی د امن اے امن هنا دا ستاجی بچو پروز لګول او استعمال کړ په مخ کې ما ته خبرو کې لګیا او چې عام خلکو ته پیدا او شخصي خبرو کې لګیا سره باقی تیل استعمالول دا جائز نه دي باقی تیل استعمالول جائز نه دي ما ته پښتو فکر اوس به خبرې کوم اسم او وګونم چې سره او وګورم په تیار کې به خبرې سبحان الله رحم فرمایي وهي کاله كل واحد يستزر لصغره که هر یو الک هغه تحمل لزرر کول په صغر نصيبه قاضي ولا تقسيمين الا بطرافهما مګه دو پر ځمني و خبر یاره یو قاعده تصفیانه کې ډېر اهمه او بهترینه قاعده ده تاسو به ډېر ځای فائدہ درکې ان شاء الله هر خپل ځان ته ضرر وکي په دې ترازی جایز ده د ګنا نه د مباح کار ما تاسو کا تقسیم ده فائدہ ولا اختل اس تقسیم وای ګناګار دی دې ترازی ضرر وای دا جایز البته ترازی بالحرام چې طرفین او طرف نوي دا جایز نه ګرځي مثال په تور باندې طرفین په ربا او په سود باندې راځي او یم راځي لأن الجبر على القسمه دا مجبر اول د قاضي طرف نه په تقسیم باندې دا څه د پاره وي لتکمیل المنفعه په پاره چې منفعت ته هر یو کامل کامل مستقل مستقل شي دلته له سره منفعت نشته بعد القسمت چې منفعت ته تکمیل وي ها څنګه راشي خو شي مطلب ته جبر د قاضي باندې نو چې منفعت نشته تکمیل منفعت نشته چې تکمیل منفعت نشته جبر د قاضي نشته خو شي مطلب وفي هذا پر تقسیم کې تفیتها او تول منفعت دي يجوز بتراضيهما او جائز د پتراضي د دې دواړو باندې ولې ان الحق لهما حق د دې دواړو ده یو ځای لکه استعمالي کبل بیل استعمالي نه استعمالي مبکر سو اشکال کېږي په دې ډول دې مناسي د تقسیم نه نو تاسو هدايه ملوي او هما عارف بشانهما او دې ډول خو خبرداري قاضي عارف ده د دې په شان قاضي عارف ته ځکه یو ته ظاهر پته ده د باطن پته نسته او دوی دواړه عرب ته په خپل شان باندې ظاهر او باطن دواړه پته شته چې دوه تقسیمین دوی فائدہ پکې وي اه اه وهما اعرف بشانهما دوی دواړه عرب ته په خپل شان په خپل حال باندې ښه چې دوی راځي چې قاضي به تقسیمې نه نه بیا به قاضي نه سړي چې په تر اخیستل یو څو تعالی کې غفقیه لکه دوی خپل تقسیمې سره کوي دې تقسیم نه ده ته نه پیږي او اما القاضي فيعتم من الظاهر قاضي لکه هغه اعتماد کوي په ظاهر باندې عند المطالبه ځکه او ځکه په مطالبه کې لکه دې مطالبه کې نو په ظاهر کې نقصان نه کا پیدا په ظاهر کې دې ورته نقصان نه کا پیدا نقصان او ضرر نو قاضي به چاته ضرر او نقصان نه رسي بیا به هم قاضي نه تسمي اگر کړي راضي هم شي لا خبر خلاص بس دا تقسیم وګوري دا په سیابو کې یو قانون تاسو قاعده یاد کړئ اوس یاد کې خیر خپل ځکه بیا د توایم کې یو سیاب مخطوطه دي یو سیاب غیر مخطوطه دي دا ګندل شوی یو هغه چې ګندل نه وي سلای نه وي هغه کې تقسیم ممکن ده خو چې دومره وي چې پایده ونه اخیستل کېږي ځینې چې پښتون په تاسو راځي ويختم العروض اذا كانت من جنس واحد ولان عند اتحاد الجنس يتحد المقصود چې جنس یو نه مقصد هم څه ده یو ده چې مقصد یو سره دواړه په یو مقصد کې استعمال یو شان ته دواړه پیدا ونه عدل او عدالت د قاضي طرف نه قائم دي فياسر التعديل عدالت قسمت کې او تکمیل فی المنفعات خبره برابر نو قاضي تر سم اجماع په ابي باندې وی ځکه لکه منفعات تکمیل پکې راځي شي درم په سړی کې مطالعه کوي فلا يقسم الجنسين هل به دو جنس وي دا بقاتله تقسیم وي بعضها فی بعض چې دا یو سوال او یو ها سوال ولې لانه لا اختلاط فی الجنسین په دوه جنسونو کې ګډون نه وي چې ګډون پکې نه وي نو منفعت هر یو لکوي کله چې واخه کوي خو جنس بل لغونه ها کمزوري پوه شو مثلا لار لا اختلاط فی الجنسین فلا تقو نو حقیقي نه راځي دا تقسیم تمیزا تمیز بل تقو معاوضه دا خو یو بل عوض کنه وسبيلها سبيل المعاوضه هغه تراضي ده دون جبر حاصل دا خو مسله خو چل بار الک ویل الحمدلله کړه سوي ته یاد دا به تور تفرید مسائل د قدری باندې تفریق کوي هر موضوع مکیل که کثیر وي که قلیل وي دا به قاضي تقسیمي جبرا د شرکاو منځ کې یو پکې منکرو د تقسیم پوهیږي مليان پوهیږي اچھا اصل خدا اصل والمعدود المتقارب اگی دی اگی انډی دا مشترک طالبان راوړ د جیب او شپ او سم د لکه به سبا وਹੀ بیا د نس سره او یو راځي تقسیم کو بل وای نه تقسیم ستو پی مولوی فرید الله صاحب قاضی ده هغه ترته د دانه تقسیم لور جرا واخلي بیا د نس سره فشتن نه وتبر ذهب د ذهب ټوټي دي ذهب یو خو ذهب علاوه چا شی ونه جوړ کړی یا ټوټي راځي څورته خخت خخت د ذهب لا سره شریکه دا من قاضي ولا تقسیمه فزا وتبر الحديد د اوس په خخت والنحاس تنبا تنبو ته څور والابيل وخال لك ويا واخست لك ويا نعمته بانفرادها زان طول مستقيل نور سنو ورتنه مقام واغان غنم ګډي وزي دا به ټول قاضي ولا تقسیمي که یو منکر او هغه منکر مجبور په تقسیم باندې که بیا مختلف لکه جنسونه ګړي او خانو او برزونا وحمارا برزون اسپو توي اسپا فرس یو مذکر یو مؤنث مؤنث د برزون وای څه توي برزون په دې لیکل اصل کې ماده په دغه عربي نه باشه دغه ته برزون وای او چې مور خپل دواله عربي یو تعالی کوي فرس عرب ډیر الکیفیت خلک کوم اصله چې پلار عربي او عجمي مسنګي هغه نور څه چې غیر عرب نه راوستي عربو کې پلار ما عربو کې پیدا شوی مور په عربو کې او عجمي هغه ته چې د عجم کلو نه چرته لکه مله کې نو برزان هغه ته چې مور عربي او پلار عجمي یا پلار عربي مور سي عجمي پښتو په کې نه پوي عربي اصطلاح کې څه ورته وایي چې سړي دغه سي مولدین څه ورته وایي مولادین نه مولدین مولدین دا قول د مولدین د تسویل ده شر جامع کې ویل دا دخله هاي هاي وحمارا دا بدا بقاضي له تقسیمه ولا کله خپل تقسیمول تقسیمه له قاضي ولا تقسیم نه کوي تاسو شتو پی ځکه دا ګټه د حکومت کې خدای د زمکه فرق ها کوم کارونه چې ګټ کوي هغه اوخ باندې نه کېږي کوم کارونه چې اوخ کوي د ګډ لالا یې نشي کول پښتو پوه کې نه او د برزاو او د حمار منځ کې ډېر فرق دی د اس او د خر منځ کې ډېر فرق هر دوره تیز نشي تل لکه اس اسوره تیز ها پښتو پوه مجمع ده او همدغه شان د جک دا لکه لوی میله ده دا باندې تقسیمې تازي که د خپل تقسیمول تقسیمې دي ځکه جګ کا کوم کار چې کوي جګ هغه په پلیټ کې په چیمچه نه کیږي دا لانها باختلاف باختلاف الصنعه لانها دغه اواني په سبب د اختلاف د صنعت سره جک د یو شان ته صنعت د تعالی بل شان اگر که ذات ټول یو د اوس پینه د مثال په تور یا رسول مثال لأن هذه اختلاف في الصنعة التحقت بالأجناس المختلفة دا ملحق سو حکم اعتبار سره په اجناس مختلفو او دا اجناس مختلفو حکم دا چې قاضي به نه تقسیمي لکه او نو به اجبار کې قاضي په منکر باندې د کې به هم نشي چل نکیزه که معتبر مقصدی معتبر سی مقصدی نزد ويختم اثياب الهرويه هروي کفره به تقسیمای هروي کفره چې هغه چې غیر مخطوط وي ګندلې نه کان ګراوړ او هروي دا عراق کې ورته وای افغانستان کې وزیره هغه معلومی هغه مشهوري کپڑے وي دي چې کاټن په دې وخت خلک وای یا تنس بنو مل کپلا علاقه وای خلک استعمالي د ډیرو احتیامات سره دي بنو مل وای سړی شي ولا يقسم صوبا واحد یو کپل ونه تسی یو کپل حکومت چې ګندلی ګندلی دی او کمیس سره شیری کی اوس کمیس ته جاد الغفور مولوی سره شاګردانو والا هذا بخسر على كل حال خلاص ولا يقصر صوب الغيوة يو قميص على كده بتقسيم نكي ولي لاشتمال القسم على ضرر تقرأ تقسيم په ضرر باندې اوس به کې پرې به کې نو بیا غوستل شي کوم کوم مقصد په اړه چې دا قميص على کې استعمالي ها یې نشه غوستل ها اذ هي لا تحقق تقرأ تقسيم ناراضي الا بالقطع مگر په کټکولو باندې ٹھیک شو دواړه مشترک واخیستل قیمت برابر حاجی مولا تقسیم کیو دی او تر کې بل ها صورتن اگر که فرق همان په دواړه کې لکه یو قیمت دی معتبر قیمت ٹھیک شو دو کپڑے دی یو قیمتي ده او بل لغونه کمزور مثال په تور یو جوړه یو اخیستله په جوړه کې څو کپړي دوا یو پکې قمیص یو بل پکې پرتوګ اوس قمیص کې مته کې پرتوګ قمیص او ځکه نشي کولای چې قمیص اول ورکه پرتوګ بل پرتوګ باندې بغیر څه کوي یاد قمیص خو بیا هم هلکه وای امیر احمد استاد قمیص انا پټ شي انا پټ کوم کنه فلا فوين اذا اختلفت قيمتهما لما بين رجعت هغه دلیل چې موږ مخکې لکه بیان کو چې دوه کپری وي ها چې بیا ته تقسیم کې څنګه تقسیم وکړي چې نشي کولای چې قمیص یو تور کې او فرتوب د کلی قیمت کې فرق او که ته بیا تقسیم کې نو بیا به قمیص هم نیمه پرتوګ به هم نیمه نو قمیص قمیص نشه پاتې پرتوګ پرتوګ پاتې نشه قمیص او پرتوګ دواړه ووتل اوس څه جوړ کېږي مولانا طاقت دی بخلاف البته درې کپړې دي درې کپړې دي قیمت کې فرق دی پای کې تقسیم کېدلی شي کوم چې قیمتي کفله ده هغه یو تور کا او نور د چې لغونی قیمتي کم هغه دې بل تور خلاص شي خوش مثلا اذا بثلاث ثلاث اصواب اذا جعل صوبا چې کله وګرځول شي یو کفله د صوبین په مقابله د دوه کفلو دا یو صورت یا د شي چل وکړه چې صورت تقسیم ممکن هغه تقسیم وکړه په دروي کپلو کې چې تقسیم پکې ممکن وي هغه مشترک پرې ده څنګه چل وکړه درې کپړې دي سری درې کپړې دي مثال په تور باندې یو اسکست ده یو کمیس ده او یو ازار ده لنګ ده کومه مسله اوس دې قیمت کې فرق ده نسی چل وکړه چې دا قمیص نه ده دا یو طواق او ازار لم په تور مثال بل تور او دا اغنه ده دا او اسکر چې کوم ده دا سوی شي که دا چې کوم ده لکه وایا هغه سلور حصې که سوی شي سلور حصې پوه شو مسله باندې څو یې شي څلور نو چې چا ته بیا هغه لغونې قیمتي کپړه ورکړې ده څه قیمتي کپړه ده ابل ته د لنګ ورکړې هغه دل هغه چا ته چې قیمتي کپړه ورکړې ده هغه ته د واسکت نه یو حصہ ورکړه واسکت نه ها یو حصہ کې مشترک وګرځوا چاته چې لنګ ور کړی چې د هغه قیمت لغونی کم ده هغه ته ها دا درې ربع ورکړه نو بالکل مستعمل شي خو شي مثلا نور څه دی یا څه خبره چاته چې قیمتي کفه ور کړی کمیس هغه د واسکټ سره مې څور تور خوش مسله باندې او چاته چلنګ ورکړه قیمت خو کم ده دا هي هغه نقصان په دی واسکټ کې پر کسو 100 روپے ورته دی خبرو برابر نو یو جامه به تقسیم شي او یو جامه کې به هم اشتراک پاتې خوش مسله او کوم چې لکه هزار او دا کمیس ته هغه تقسیم شي ټول سره او لانه قسمه البعض فدي کې تقسیم د بعض دون البعض وذلك جائز تقسیم د بعض چوکه او باس تقسیم نه کی کوم چې قابل تقسیم یا غوکه کوم چې قابل تقسیم نه هغه پرې خپل حل وي وذالک جائز او دا صورت کوم جائز ول ان تيسر عليهما التمييز في بعض المشترك ولو تيسر ذلك في كل قسم في كل قسم القران خلاف تاسو مولانا خبره کوي وقال ابو حنيفه ولي وخبرك څو دا خامخا ته قال پورې وایي دي څه نشته بیان قال ابو حنیفه لا اسم الرقيق والجواهر غلامان لکه سره شریک دي غلام شریک دا او ملغلری دي دا به قاضي تقسیم نه کوي غلامان لتفاوتهما جات الفرق غلامان او درقیق او قال یاران و یقسم رقیق غلام دې تقسیمي ولی غلامان چې د اتحاد الجنس دغه غلامان هم کې جنس یو لکه بیل بیل انما التفاوت في القيمه اسلام نو صحه القسمه او تفاوت په قیمت کې دا صحت تقسیم الکه نه منع کوي کما في البيل کو خانه والغنم او ګډو وسو کې ورقیق المغنم او هغه غلامان د غنیمت وله ایمان سوی ان تفاوت فی الادمی فاحش حق انسانانو کې ډیر وي ولې تفاوت المعارف جاء تفاوت المقاصد الباطله یو غلام ذهین بل لکه هغه غبی وي نو کوم یو کړه ذهین لکه تاسو کتابونه وای ولما عرف الدنيا اشد تفاوتا من الناس حتى عد الف علك بواحد عند اتحاد الجنس کله جنس یو یو ولی مقصد اعلی لوی مقصد هغه د غوخو خوراک دسو او د غوخ خوراک یو خو ولا کې ګډ دا ټول برابر یو وخت بل وخت سره برابر دی یو ګډ د بل ګډ الا ترى ان الذكر والانثى من بني ادم او به حیوانات جنس واحد بخلاف المغانم په غنیمت کې بیا ولې لکه تقسیم کوي شریعت واغره په غنیمت کې د مجاهدینو د غلام په ذات کې ملکیت نشته په مالیت کې ملکیت ده که د مسلمانانو امیر دا خبره قسم کې چې د غلامان به ټول خلق کو پیسې ویل کوم مجاهدینو باندې تقسیم کو نو دا هم ولا جائز په دې هغه لکه حق په ملکیت او په مالیه په ملکیت نه بلکې څنګه مالیت او دلته لکه غلام چې مشترک د شرکا او منځ کې غلامان نو هغه ته مالکان د راس هم دی او د مالیت د تقیات د غلامانو مشترکو او غلامانو د مغنم او د غنیمت باندې قیاس معاله وعليكم